لکه تا عمل کې نو اجر در لملاويږي ثواب در لملاويږي مز د کولو نو روزانه په منامه کې مز لیکل کېدو روزي دی نیوي تلاوت د کولو خو چې مرشي د اعمال بند شول نو دا هغه فائدہ بس چې سور وا عمر دا نور پاغه کې بنوال راغی الا من ثلاثتن مگر د دریو سیزونو د وجنا فائدہ کټ کیږي نه دا هغه فائدہ کټ کیږي نه د دریو سيزونو د وجنا دا هغه فائدہ کټ کیږي نه هغه درې سيزونه سړي الا من صدقه جاریه دا الا من ثلاثه بدل له او دا تکرار د مزید یعنی تقریر د پاره د تاکید د پاره د تکرار د پاره د تاکید دی الا من صدقه اور روایت ابو داؤد اور نسائی شریف کی الا نه دراغله وی الا من ثلاثه نبیو من صدقه بغیر د لفظ د الا نه او په ترمذی شریف کې الفاظ دا سره راغلي الا من ثلاث نو التا صدقه التا د الا او د من دواړه الفاظ نشتا من س الا من صدقه مگر دا خیرات صدقه جاریه نه صدقه جاریه دي ته وای لکه یو زمکه دی وقف کده قبرستان نه پاره زمکه دی وقف کده عیدګاه لپاره چې ته بد اختر موس کیږي یا ازمکه دی وقف کده جمعات او مدرسې د پاره دا صدقه جاریه ده جمعات مدرسه قبرستان نور دینی کارونه دا صدقه جاریه ده یا صدقه جاریه را کوی دی وکنستو لار دی ورکا لار تنگ و لار دی ورکا بعض مسلمانانو لار نی تاول په خپل پټی لار ورکا دې ته صدقه جاریه وای او علم او دوی مغ علم دی ينتفع به درې مغ علم دی ينتفع به چې پاغي باندې ينتفع به فائدہ رسول شي پاغه باندې خلق تا علماء لیکلي هغه علم چې فائدہ پیرسي نو هغه سره وې دا هغه علم دی یو خو ګره د علم سره د ينتفع به قید لګولو نو وې دا ينتفع به الی چې د عالم په علم په خپلم څه شي عمل دې او نور خلق له پاغه فائدہ او رسولا رستتی کتابونه شاګردان طالبان پاتې شول ناغی ته پدی باندې سکی فائدہ رسی او او علم ينتفع به دار و اذا نرست پریخو تعلیم تصنیف پریخو وشه په خبره باندې او علم نه مراد علم شرعي دا نور دنیوي علوم تی نه دي مراد او علم یا علم نه العلم بالله وصفاته وافعاله وملائکته علم منتفع ایتوی یا منتفع چې الله پیجنې دا الله صفات پیجنې اعمال پیجنې او پدې کې وای عقاید علم داخل له پدې کې د تفسیر علم داخل له پدې کې دا حدیث او علم داخل لې پدې کې فقہ اصول فقہ او غټول مستنبط او خادم علوم پدې کې داخل لې دا ټول پدې کې داخل لې یا غ علم چې فائدہ رسول شي پاغه باندې پس د مرګ ددنا خلق پاغه فائدہ اخلي او فائدہ په حاصلې اول دین صالحین یعنی کولات نیک اولاد دے او ګور دا د دې کې حصر ذکر کو چې دا درې خبرې دي نو دا حصر د دې منافی نه دی ځکه دا حصر حقيقي نه دی بلکې د دین علاوه په نورو احادیثو کې نور خبره راغلي چې دا غي د وجنم په عمل کې یعنی انقطاع او کټواله ناراضي لکه راغلي دي چې یو سړی په حالت ربات کې وفات شو نو دا غ عمل تر قیامت ډېری ګریبات دي ته اسلامی سرحد او اسلامی لخر شوکیداری کې او مجاهد باندې په دې حال کې مرګ او شهادت راغی یادی کې دام دي چې چا یو داسې نیکه طریقه روي استا او خلق پاغه عمل کوي نو د لواجر ملاويږي او غاجر به کټکیږي نه وعنه او دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته